دا اتباع د حق وصول دی الا مدرک کچا دا مطلب چې دي دا دا مطلب دی چې دا حمزه وصیا وڅ چې څه ده چې حمزه وصیا او پکار نه کدا په انتظار تاکي مهال او حمزه وصیا په سر کې راو دا ایسته سبق کتاب پر تاکي حمزه وصیا په سر کې راو په کې کولی ځکه چې انتظار تاکي مهاله ودا وانا ندی دا اعلمو د ارا اسماء نبا اخبار خبر او حدثا مفعول اول لما اخره سره د دې لکه مفعول دا څه یعنی جواز جلد اختصار علاقه څنګه اختصار دا خبر مفعول دی چې وای اعلم الله زیدا عمرا ورته دې چې وای چې اعلم الله زیدا وعلى امر په دې خبره باندې شان د خبرې لاله چې کله دا منصوب په معنا د استحق سره راځي او عالم په معنا د عالم سره راځي رئیس په معنا د افسر سره راځي وجدت په معنا د افسر سره راځي اصبت الظالمات راور چې دا ورڅه نو پتن سبو مقول دې صورت کې یو مقول تنا صبر کې فلا تكون حزن الحلز من عقال قلوب نبي وكيل عقال قلوبنا